وقوله ان الله على كل شيء قدير دار دې مخکې سره لګي دي دا فرمایلی چې وفائده هذه الشرطيه فائده دې شرطي شرطيه دا ولو شاء الله لذهب فائده دې شرطيه دا چې اذهاب چې ابدا د مانع لذهاب سمعهم د دې د سمع ابصار چې دا مذوب شوی نه دی ذهاب نه دی شي د دې وجه دار چې د الله جل جلاله مشیت نه وشي دویم اشاره دی خبره ته شی او تنبیه ورکړ شی په دې خبره چې دا اسباب چې په خپل مسبباتو کې کم تاثیر لري دا تاثیر د دې مشروط دی په مشیت د الله او وجود د مسبباتو دا مرتبط دی د اسباب سره د اسباب سره دا مسببات د دې ربط دی او دا مرتبط مرتبط دی چا سره د اسباب سره او دا د الله جل جلاله په قدرت کې باندې واقع کیږي الله د قدرت نه بغیر هغه اسباب هغه مؤثر نشي کېدلی په وجود د مسبباتو کې بیا دا خبره اول ځکه چې مخکې خو سبب د ذهاب خوشته خو بیا هم نه دی شي ځکه چې الله غوښتل نه دی ولو شاء الله ولا ذهب الله نه غوښتل نو ځکه ذهاب نه دی شي اوس دغه خبره دا مستحکمه کړه په دې چې ان الله علی کل شیء دا کت تصریح به کت تصریح به دا ان الله علی کل شیء قدیر چې ذکر شو دا په شان تر تصریح دی دا په شان تر چا دی دا د تصریح دی په دې خبره باندې او دا تقریر د دې خبرې دی چې الله جل جلاله ټول کارونه کوي دا مخکې ولو شاء الله ولا ذهب کنه خو ان الله على كل شيء قدير دا پشان تر چا شو د تصریح شو په دې ما قبل خبرې الله پر شي قادر دی الله چې سو غواړي هغه کیږي نو هغه دا چې الله پارش قادر دی نو چې الله څوک چې پارش قادر نه په بازم قادری کنه څوک چې پارش باندې قادری نه په بازم قادر نو الله چې پارش باندې قادر دی نو الله په دې قادر دی چې ذهب الله بنورهم بسمهم وا ابصارهم ولو شاء الله لذهب بسمهم نو ذهاب السمع او ابصار باندې قادر دی چی په هر شی قادر دی نو په دی هم څه دی قادر دی. تاثیر د اسبابو په مسبباتو کې دا مشروط به مشیت الله ر دا خبره مضبوطه کړه پدې چې ان الله علی کل شیء دا په شان تر تفسیر دی به پدې او دا تقریر دی له دې مسلې 4 سال الله کوي بس والشیء یختص بالموجود سره علی کل شیء کې لفظ د شیء راغلی دی. دا شیء خاص دی تر موجوده. موجود شي ته به څه وایي؟ شیء. ا په خلاف د معتزله او نه معتزله چې کوم موجودی په هغه باندې هم اطلاق د چا کوي د شی چې کوم موجود نه وي نو په هغه باندې هم اطلاق د چا کوي د شی لانه فی الاصل ځکه دی په اصل کې مصدر د شاء دی دا شی نه دی مولانا دا مصدر د شاء دی دا مصدر دی د شاء نو چې د مصدر د شاء شو نو د دینه صيغه مبني للفاعل یعنی شائن په معنا مرাজি او دی د مشیب په معنی هم راځي نو که دا شی مصدر د شاء شي او په معنی د شاء شي بیا الله ته هم شی وایي قل ای شیء اکبر شهادة عند قل ای شیء اکبر شهادة قل الله قل ای شیء اکبر شهادة قل الله نو الله تم شی ویل کی او کدا شی په معنی د چا سره شي د مشی سره شي لکه والله خالق کل شیئنا دلته اوس په معنی د چا سره دی د مشی سره د پاسل کې مصدر د شاء دی اطلاق کیږي په معنی د شائن په معنی د چا نو د په معنی د اسم فاعل قل الله تو تو وای چې څوک الله نو الله تم سویلې شعر وبمعنی مشی او کله کله د په معنا د اسم مفعول په معنا د مشی سره راځي او خرا دویم ځله اے مشیء وجوده اے مشیون ها په معنا د مشی سره راځي مشیون وجوده ویل کیږي څه ویل کیږي مشیون وجوده نو د دې په معنا باندې د مستعمليږي مشیع وجوده و ما شاء الله وجود مشیع وجوده و ما شاء الله وجوده فهو موجود في الجمله کم شی چې الله دا غو وجود غواړي هغه شی موجود په جمله دی یعنی په حال موجود دی او یا په معال کې دې سکیږي موجودي مولانا دلته دوه مسلو ته ګوره دا شی مصدر د شاء دی دا شی مصدر د چاره د شاء او چې دی مصدر د شاء دی نو کله دی مبنی للفاعلی په معنی د شائن سره الله تم وي او کله دی په معنی د چا سره د مشی سره او خرا اسم مفعول په معنی مستعمل دی الله خالق کل شی خدا مسله ده چې د دغه شی چې د مصدر د شاء دی کله شائن کله مشی په معنی دا دې ته څه شی شعر نقل دې ته دې څه شی شعر نقل شعر څوک وایي چې د دې شی په معنی د موجود بیا یې نقل شعر شائع یا مشیئتا او څوک وایي نه داسې مسله نه ده بلکې د د ډایرک نقل شاته شعر شائن ته یا ډایرک نقل چاته شعر مشیئتا دویمه خبره دا یاد ساتئ چې دی دا وی ای مشیع وجوده دینه دا پته ولګیدله چې یو وجود د شی دی چې الله او غواړي دا غي وجود نو هغه بیا موجودیږي یو چې دا تعلق د وجود یو شی پورې ونشي دا تعلق د چا الله اراده د وجود نکی نو باس دا به عدمي بیا چې اراده د وجودي نو هغه صحیح موجود خو چې اراده ده ها نه چې د وجود نشي نو بس بیا په خپل بچای د سمو چې اراده د عدم کې بس د کوم شي اراده چې وجود و مشي وجوده کوم شي وجود چې مشي نو دا شی موجود دی دا شی څه شو کوم چې مشي وجوده نه نو بس په خپل څه شي شو دوه مسلې درېمه مسله به دا په ذهن کې کېږدای درېمه مسله به دا په خپل ذهن کې کېږدای چې د دې وجود د وجود او ماهیت دا مترادفین دي او که چرته ځان ځان نه نو سنې خلک کوی چې د دې په منځ کې ترادف دی شی ماهیت دا نه دا شیعیت او ماهیت دا ماهیت او دغه د تخامخه شیعیت دا ماهیت وجود کنه او شی دا یو شی دی که دې منځ کې فرق دی سنې خلک وایي ترادف دی خو سنې خلک وایي نه مغایرت مفهومي لري خلک ماهیت الموجود وایي که نه وایي یعنې داسې ووایه، ځکه دا ماهیت لا نه وایې، نو داسې ووایه، چې وجود او شی دا یو شی دی که دې کې فرق دی؟ نو څنې خلک وایي، چې د وجود او د شی په منځ کې ترادف دی، څنې خلک وایي، نه مغایرت مفهومي لري، دا خبره صحیح ده، ځکه خلک وایي، ګوره ماهیات ال. نو پته ولګېدله چې په منځ کې مغایرتي او یو مفهومي څه شی لري، مغایرت او ترادف یې منځ کې نشته، اګر که مصداق یې یو دی، لیس او اسد هم مصداق یې یو دی، ټیک شوه که نه؟ خو په منځ کې مغایرتي څه شی نه دا دا خو لا ځانله مسله ده مغایرت مفهومي د ډیرو چیزونو په منځ کې هغه څه شی وي مصداق یې وي لکه ضاحک او کاتب مصداق هم دا ته خو مغایرت مفهومي لري نو دا څنګه دام څه شي لري اے مشی وجود هو ما شاء الله هغه چې الله غواړي دا غي وجود نه موجود په جمله یعنی په حال یا په مال او دا قص شوه دې په دې قول سره ان الله على كل شيء قدير الله تعالی په هر شي باندې څه دې قادر دی نو مراد دا شی دا مصدر د شاء دی خو دا شاء د شاءن په معنا دی که د مشیع په معنا دی د مشیع ځکه الله خو په ځان قدرت نه لري کنه په نور لري په ځان خو نه لري کنه او دا غرنګي والله خالق كل شيء الله خالق دار شی دی که شی په معنا دی شاء کې شاءن کې بیا به الله جل جلاله په ځان باندې شي شي کنه د ځان خالق بشي نو دلته کې دا شی په معنی د چا سره دی؟ دا د مشي سره دی. د دې ټولو مخلوقاتو خالق څوک دی؟ الله. فهما علی عمومهما دلته کې اوس دا په عموم د دې دواړو دي دا قدیر او دا خالق ټکی چې دی دا په خپل عموم پاتې دي بلا مثنویه مثنوی په غیر د استثنی نه په غیر د چا نه ای الله تعالی په هر شی باندې قادر دی استثنی ته مکوه د الله الله خالق دار شعر استثنی ته مکوه د ممتنع یا د واجب استثنی مکوه د استثنی ته هیڅ ضرورت نشته دا استثنی به خاله کېدلې کدا شی په داسې معنا غستلې شوی وي چې هغه الله تعالی ته هم څه شوی وی شامله یا داسې معنی اخیستل شوی وی چې ممتنع ته هم څه وی شامله بلکې دا خو دې ته شامله نه ده دا په معنی د مشیع سره دی نو چې په معنی د مشیع یعنی د ممکن سره دی ا د مشیع سره دی نو دواړو ځینو کې صيغه د جاری د عام او د قدیر او خالق په خپل عموم باندې پرې والمعتزله معتزله وای شی دی ته وای چې صحیح چې دی موجود شي ای شی دی ته وای چې ما یصح ایوجد چې صحیح چې هغه ایوجد چې هغه موجود شي نو شی په دې معنی باندې واجب او ممکن دواړو ته شی دی عام دی یا شی دی ته وای چې صلاحیت لري چې هغه علم کې راشي او دا غینه خبر ورکړي شي نو بیا ممتنع ته هم شاملېږي لکه زرم اجتماع النقیزین باطل ارتفاع النقیضین باطل، الواجب موجود، الممکن موجود دې ټولو ته شامل دی، ولې؟ ځکه شی دې ته وایي چې صحیح چې هغه ان یوجد نو بیا واجب تم شامل دی، ممکن تم سره شامل او یا شی په معنا د دې ما ويخ ما يمكن ان يخبر عنه چې دا غي نه خبر ورکول شي نو خبر د ممکن نم ورکول کیږي د واجب نم ورکول کیږي ا د ممتنع نم ورکول کیږي اجتماع النقیضین باطل ارتفاع النقیضین باطل دلته من اجتماع النقیضین او د ارتفاع النقیضین د شیشه ورکه خبر نو خبر خود دینه مور کولای کیږي خبر خود دینه هما ور کولای کیږي دې تم څه ویل کیږي شی شی اطلاق په دیوما کیږي نو که چې د شی دا معنا شي کنه مولانا نو بیا به په آیات کې تخصیص کوي الله په هر شي قادر دی په غیر د واجب نه الله په په غیر د اجتماع النقیزین ارتفاع النقیزین نه او الله خالق د هر شی دی ما سوا د چانه د واجب نه بیا به په آیات شریف کې څه شي کوي تخصیص او چاوله معنا د شی واخلي نو بیا تخصیص ته ضرورت نو بیا لازمیږي تخصیص بالممکن فی الموضعین په دې دواړو ځایونو کې بدلیل العقل په دلیل د چا سره عقل سره عقل دا وایي چې تخصیص وکړه قدرت څه ته وایي هغه تمکن ته وایي من ایجاد الشی د ایجاد د شی نه قدرت هغه تمکن ته وایي د ایجاد د شی نه تاسو ویلي دي الحمدلله تاسو دا خبره ذکر کړل شرقایت کې دا خبره ویل چې یو دی صفت مصححه یو دی صفت مؤثره یو دی صفت مرجحه نو صفت مص صفت چې کوم صفت مصححه نو هغه قدرتي چې کوم صفت مرجحه وي هغه اراده وي چې کوم صفت مؤثره وي هغه تکوین اسی شي نو قدرت صفت مصححه ده دی به ګوره دا خبره منی یا نه ځکه دا شاریری ای تکوین نه منی ای سنه منی تکوین نه مانی او تاسو ته معرضو ک چې یو صفت کم صفت ته مصححه سوک ته او یو صفت مرجحه غسی شی دی اراده ده او یو صفت هغه څه شی دی هغه تکوین دی قدرت تمکن ته وایي د ایجاد د شی نه. وقیل ویل شوي هغه صفت دی چې تقاضا د چا کوي د قدرت. وقیل چا ویل دي قدرت ته انسان هغه هیئت ته ویل کیږي. وقیل چا ویل دي چې قدرت ته انسان هغه هیئت ته ویل کیږي چې قدرت مونږ کوي سړی د فعل نه. قدرت ته انسان دا هغه هیئت دی چې په سبب د دې قدرت لري یو کس د فعل نه چې د فعل قدرت بیا لري او قدرت د الله عبارت دی د نفي د عجز عنه د چا نه چې الله عاجز نه او قادر هغه کس ته وي ان شاء فعل و ان لم يشاء لم يفعل کو غواړي نو کارو کې کو نه غواړي نو بیا نه کوي او قدیر فعال والقدير قدير څه ته وايي؟ الفعال لما يشاء چې ډېر کوونکی مبالغه ده د کوم شي چې غوښتنه يې وکړي ولذلک د دې د وجې نه ډېر کم کوز موصوف کېږي په دې باندې سوا د الله نه سوا د الله تعالی نه بل څوک ور باندې هغه نه موصوف کېږي قدير یو الله ته وي بل چاته نه وي اشتقاق د قدرت د چا نه دی د قدر او قدر معنی تعین او تحدید دا ځکه چه قادر دی دا قدرت د قدر نه دی او قدر اندازی ته وایی تحدید ته وایی هغه وجه دا ده چه قادر کس واقع کوي فعل په مقدار د خپل قوت یا په مقدار د هغه چه تقاضا کوي دده مشیت دده چې څومره قدرت دي نو یو کس د خپل قدرت مطابق کار کوي یا د خپل مشیت په اندازې باندې یو کار کوي نو ځکه د قدرت ته څه ویل کېږي قدرت چې دا مشتق د چا نه دی دا د قدر نه دی او قدر څه ته ویل کېږي تعین ته ویل کېږي او تحدید ته ویل کېږي وصلی الله علیه